او یا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دې دې مثال ذکر کو چې یو کس دراشي وګت سفر به کړی هل نظر علی میلان عرفات ولانی اشعث اغبر ببر سر به چې تر حاجی په سر باندې سني سرتور سری او جوړي په پردي اسمان له ویلا پور تکریو الله نو سوال کوي یا رب یا رب فدی آیات مبارکه کې الله رب العالمین سلور محرمات ذکر کړي چې الله تعالی وايي چې سلور دین حرام کړی اصل کې مشرکان د ځان نه بحیرا طیبا وسیله او حام دا د نور ځان نه حرام کړی د خپل درګاونو د ځان په نوم به خوشی کړیو والدم اولا د دم نه مراد د مستور کې د توسو راځي هغه نه به د شي او کوم چې به د شي مين نه را کتل نه کتل په وخه باندې مين پرته وي په وخه کې د مين د به د نه حلال حرام حدیث د مسند احمد و غیره کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ګوي الله موږ له حلال کړی او حلت لنا المیتتان والدمان دو مردار سنا او دو دنیا الله موږ له حلال کړی د مردار نه مراد ده چې بغیر د حلالولو نه حلال دي ذبح ضرورت نشته یو باغ کې او موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دې کې ملخان خوړل اکلنا معه الزراد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره موږ ملخان خوړل او کوم روایت کې راغلي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی چې دا ملخان د الله لخر او جز دی دما اوهل به لغیر الله نه مراد هر غسیز دی چې باغې باندې دا आवाज راپور تکړې شي او دا وویل شي چې دا د اسلامي ولی منخره دا د اسلامي بزرګ شکرانه ده دا د اسلامي نیاز د پاره او د باجا ته بوله چې د پاره ما نظرانه او شکرانه منخره منلې ده او بیا په دې ما کې عموم دی حیوان او غیر حیوان دواړو له شامل دی چې دې کوم شی باندې دا आवाज را پورته کو چې دا غیر الله لپاره دی دا د فلانی منښت ده د فلانی شکرانه ده کدا چرپ چرګړی کدا حیوان او ساروی او یو ځل بسم الله نه زر دې بسم الله دې ویلو بسم الله سره دا بیا حلالي نه بلکې دا حرام ده تر څو چې د دې نظریه او عقیده نه دي توبه لري چې دا تا د ذبح کولو نه مخکې دا توبه هم د ذبح نه مخکې که د ذبح نه وروسته د توبه ویلي نو بیا دغه شی ګناه دی وما أهل به لغير الله او هر شی چې आवाज را پورته کړ شوی په هغه باندې د پاره د دې کړ د غیر الله مطلب دا نظر د غیر الله په تاسو باندې حرام کړی خو په دې ذبح کې مقصد دا و چې د الله نه علاوه بل چا له نږدې شم یو پیر ولی او مشر له ځان ور نږدې کوم نو دې په دې صبر باندې د دین د مرتد او کافر ګرځېدو او دا کوم ساروي چې ذبح کوي نو دا ذبیحه د مرتد په حرام نه د مجبورۍ په حالت کې د مردار د دومره خوراک وکړو چې ځان یې د مرګ نه بچ شو نو بیا په دې صورت کې په دې باندې ګناه نشته د غیر باغ معنا د غیر باغ للذت والشهوات چې دې خوندو نه څه کوي چې په اړه د مردار نه خوراک نه کوي چې دې خوند اخلي بلکې ځان د مرګ نه بچ شي ولا عالم ما نادانا ولا متعد من ظهر الحاجه دی د حد نه تجاوز نه کوي څومره چې محتاج دی د مرګ نه بچي چې وایي خوراک نه کوي په دې وجه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی که چېرته یو سړی مجبور شو او د لوګي نه مړ کېږي حلال ورته حاصل کړي حرام څه پروت دی نو دې دې حرام نه څومره اندازې چې وخوري چې د مرګ نه بچي نور ځان به نه مړی ولا عاد ما دا متعد مقدار الحاجه تسلیم داري وي ورنه عام خبرې د تپوس د توبیخ په تور باندې بچیږي لکه حدیث د صحیحینو کې راغلي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي ما منكم من احد الا سيكلمه الله پتا چې یو تنشا مگر الله به ورسره خبرې کوي ليس بينه وبينه ترجمان ددا او الله محمد رسول ترجمانی کوي مخامخ به تپوس کیږي خود الحدیث سے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخر کی فرمائی فتقوا النار ولو بشق تمرته ته جهنم د اور نزان بچ کړي اگر په یو ټوټي د کجور سره په معمولی غونډې شي باندې خیرات کو الله رضا مونږ ځان د جهنم د اور نه بچ کړي رسو رسول صافات کراشی وجهوهم انهم مسئولون دا جهنمیان ادروی دلیل تپوس کیشی نو تپوس بسی ندی دا تپوس اغا خبر بهی خود رحمت خبر بور سرنکای دارنگی حدیث تیمیسی کرام رسول اللہ علیہ السلام فرمائی لن تزور قدم عبد همیشه وي قدمونه د یو بنده د ځای نه به پورته کولی شي چې الله یې د دې خبرو جواب ورکړی یو دا تپوس به ترې نه کېږي د علم په باره کې چې تا علم حاصل کړو نو څومره عمل یې کړی په هغې باندې ستا څه عمل و دویم د عمر باره کې تپوس به کېږي فيما أبلغ